یو انسان چې انتقال شي نه هغه تفکر پکار دی طریقه کار بدای چې سم د سی بغا تازه خور شي او به دې د تکفین تجهیز بندوبست ونیول شي دا اوس اتباع شروع شوه د اتباع تحقیق هم دی حقوق متعلقه ترکه پسې داغي ملاحظه وشي چې په دې په ترکه کې د تکفین تجهیز نه روستا خو دیني چاغه دا کوي چې او څه دې کړی چې د سلو څنګه دا کوي مابقیه مال د ورثو دی په شرعي اصول باندې باغ تقسیمیږي دا غن رسد به مرتبه د تبرعات د هر څو خپل مرزي تبرعات کوي او مال مشترکه چې دا مرتبه د تبرعات نه ځکه ورقه کې احتمال د غایبینو سره دی او د صغیرانو سره دی په تقدیر ده حضور او د بلوغ د رضا او د نارضا ورهم شي څو ورهي څو نارضای او په هغه کې به د تبرعات او تجهیزات هم دي د چا په دین کې به د تبرعات او تجهیز یو شان دي او د چا په دین کې به د تبرعات او تجهیز بل شي دیو جنا تبرعات مرتبه د میراث نشته اتباع هم دغه ده دا په خدمات او اصلیو کې ده د دین علاوه چې دا به تعزیت ته هغه زنده او خط ولا دې ورکول دي چې غم یو دې چې څه باندې کوي چې غم څه وایي دا تعزیت وي او مړی کول د ډوډۍ کول هغه شته خو د دوه کښې نشته تر دې ورځې پورې جنائز کو جمع د جنازه تون شي کو د جنازه تون شي بفتح الجيم بكسر الجيم دوان لري او فتح اکثر په مړی کې راځي او کاسه چې ځان هغه په کټ کې راځي او احدهما بل په ځای باندې مستمر دې جمعې کې دا هم معلومه شوه چې جنایز او جنا جنازه نه شولان په ستري پکار دي د مړي د دلو رسم کړي دا خلاف سنت دی کټ کیږي او تاویږي او راشه ګوره به د طواف شکل ورکړي په دې تر ساده او په دې تر بلې د تستر نه چې انتقال کیږي کشف ته نه ضرورتونه بنایي ضرورتونه به څنګه لکه غسل کول شروع یا کله چې مړې ورسول شي نو هغه کې خاص کسان وګوري چې څخه خارج شي نه کفن کومل وشوي نه عام رویت نشته یو غرض چې دی ترکیب دی مان ثابت شو زیادت او کمی هم ثابت شولا سو کوئی اتباع دی جنائزیو کی سو کیونی کی سو دیرو اتباع کی سو دی کمو په کرامیو باندې رد شوی چې هغه ایمان نفسي اقرار ته وایي نه دا امور هم د ایمانیات دي په خوارج هم رد شو خو معتزله هم رد شوه چې په اعتقاد د کبیرې باندې انسان د ایمان نه خارج شي د ایمان نه دی خو د سینه چې د دې په تر باندې سره د ایمان نه خارج مرجیه هم رد شو چې هغه نفس تحقیق د ایمان وي د خاصه تقریب هم شو د شعب الاسلام تفسیر هم شو دا د شعب الاسلام یو شعبه ده د فتوا هم مصلاح چې پنځینا خو پنځه دي لیکن د دین علاوه نور هم ایمان یس ده مترجم ده ته مترجم مترجم ده کی سو بیان دی ذکر فاز ده حدیث صاف را ده ایمان او احتساب د حدیث نور ماخذونه چې دي دا هم محشری کې دي تزیه د حدیث یو سند دی او یو متن دی به په دې وروسته سند کې سید محمد بن سیرین ذکر دی حسن بصری دی ذکر څنګه حسن بصری چې په دمانه کلام د تدریس په صوفي او ظاهرو دیو جنا دا په متابعات کې محمد بن سیرین ذکر کو مصنف داسې کوي چې په یو روایت راوي باندې کلام یې نه د هغه په متابعت کې بدل کیږي مروان باندې کلام دی نه د هغه په متابعت کې میسور ذکر کوي متن الحديث ته متوجه شئ من اتبع جنازة مسلم ایمانا و احتسابا ترجمه الباب په دقه لیکي دي نیتیوا تحقیق شوی دی د جنازه تر شوی دی د موس نیم تحقیق بعد بعد شوی دی ایمانن شوی دی د احتسابان شوی دی ایمانن ولی منصوب دی سوف ترا اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلك محمول نام خو په ګرد غبار کې انسان چلیږي اختصار هر څه پړاګه شي دی په پته ولګي ما قدمت لباس غاد ورته ځکه وایي چې تیاره ده پته نه لګي ساز یې پته ولګي ما قد نمت لغات دا اوس چې کیږي دا په منګل د تخم ماهرین د زراعت په تخم کې بوټي ایني تخم راوچت کې نو یرا د دې بدا کې بوټي دا ماهرین د زراعت دغه شان چې نن چې تکیږي د دیونه چې کوم مونږ او بوټي جوړیږي ساده دې پته لګي دا د په دې پروګرام کې نحو او مثل یو شان دي مستمدي نور مثل هغه کې وایي چې موافقت لفظي او معنوي نه هغه کې وایي چې معنوي موافقت وي او لفظي او زشپم ځای نه شو او په دغه باندې بس ته باب خوف المؤمن چې مغرور لا نه شي ها راځي د انتظار باندې